نو تعالی ما دا کتاب زکه در ک پدا سے وخت کې کتا مخ بیان کولې نو خلق وې د دې قران نمخ کې هو پیغمبر په خله ډېر ماهرو ډېر چالاکو ډېر خبر نوي سو نو د دې نمخ کې تا د ایمان د دعوت خبره نشو کولې نو تا ته ما کتاب درکو وحی می در توکړه د خپل کتاب نوی چې سرنګې دې بیان د کتاب او سرنګې دې دعوت ورکول ایمان طرف ته معلومه دا شو چې څوک د دعوت کار کوي څوک د رابللو کار کوي خلکو ته هغه بخامخه قران ذکرې کو قران نس ضرور ادم وا چې زبد یقینو دی ایمان خبره خلکو ته پیش کما د سره پیش کې کسې به خلکو ته خې پلانی ویلو پلانی ویلی لو الله ویلی دی قران کې قران بس تاز دی زو سویم د آیاتونو ان شاء الله تب ګوره زدانه ما چدا فلانی پیر ویلی زدانه هم دا زما استاد ویلی دی زدانه هم چدا زما پیر او کاکا جیو ما ماجیو دادا جی ویلی دی باج خلکو دا کار مې څه کوو چې زما مور مړو نو زما پلار پویو نو پاغي په صدا کار کړو ځکه کو دا دلیل دی دا خبره ځکه کوم چې فلانه پیر صاحب دا خبره کړو الکه چې دا کتاب تا سره موجود دی نو نور سيزون راوالا په قران باندې او تعالی کداغه ټول خلق پیرانو مولایانو زبرکانو عوابو متیاز بو کفا بولاله الک خپلانی مولوی شپ دا خبره کړل و امام ابو حنیفه وی کده قران او د سنت نه زما خبره تاسو ته خلاف کې پیښ شو نو پاغه باندې منی منل خبره دا پاغه متیاز وکا شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحم الله دا قول نقل کړی سلوه کال پیغمبر امین او صادق باندې مشهور صادق او امین دی صادق او خلکو با امانتونو هغه سبه کې خو دا دا چې خلکو منلو امانتونه به سره کې خودل خو چې کلا غ او که اوس د الله کتاب نو او واقعا د ایمان دعوت نشور کوله لا عمل سره نو قانون سره نو مشن ور سره نو نو چې کله دا الله کتاب بر نه راغې او هغه زدکو هغه باندې عمل کو خلقو ته ملاوي د لګ لګ نو چې شورو پیغمبر پاک وکړه کله یو صورت بیان کله یو آیت کله دوا نو داغه پروپاګاندا ګره د خلکو خلق او نمانا دی باندې خلق ایمان رانوړو هو صدق کسانو غلامانو حضرت زید رضی الله عنه ابو بکر مشرانو کې وو بارا داس چن کسا نارینه او زنانو دیال سکاله مهنت پیغمبر په زور او شور سره کاو اے تخسړې چې د الله کتاب نه بیانې تخسړې چې د الله د توحید پیغام مخلوق ته نه رسې ابل یو مخبره کې ما بیان وکړ نور مسلې بیان کې توحید مسله بس مختصر بیان وکړ خلک وتاړي خسته مسله ګډ ډیر مزه پروفیسورانو کمشنرانو ما وی ما ځکه خه مسله وکړه چې توحید مسله پکې بیان نشوه کما د توحید مسله بیان کړې تاسو به دا ډېر نفټه ده دا ډېر ناکاره ده ها دا سره دا سره به زه پیغمبر نه خسره ما ته شاباسه په پیغمبر باندې کاری گزاري چې چا د توحید आवाज د الله دی کتاب نه پورته کړي رورا هغه ته سوق صادق او امین او خسره نه هغه موسی علی السلام چې د الله دین مخلوق ته رسې فرعونیان ته رسې نو فرعون بېبانا یو خوا خلق را جمع کوي موسی علی السلام د الله د دین د پاره بل خوا فرعون خلق را جمع کوي د موسی علی السلام او د الله د دین په مخالفت کې ظاهری کمزور او کړه زکه کړه به سرونه زکه مزدوری کولا د شعیب علی السلام کړه سرونه عجزو همیشه عجزانانو چې کوم आवाज چت کړي دي محلات بادشاہانو ته رسیدلي او په صحابه تاریخ گواه دي دا خدا وای د موسی علیہ الصلات والسلام ملګری دې شاګرد دې رجل مؤمن هغه سوې ازما قوما د موسی علیہ السلام خبرو منی داغه تقریر باندې عمل وکي یو ورځ بدا سراشی چې زبر ما موسی علیہ السلام بني او تاسو به موسی علیہ السلام په خبره پس ارمان کوي او لوی سره زکه چا خو زما دین بیانې او ما په دې باندې مقرر کړي په ډیوټي باندې دا ډیوټي خو زما وا ماغه تور کړي وا بل ساداتي ناغه ته تکلیف رسول دا ما ته تکلیف دې اذان بیا مشنو دا الله دې مخلوق ته رسول یو رکاوټونه جوړ شي او هغه دې پروګرام نه نن موږ په دنیا کې رکاوټونه کورسې ده پاره باران فتوی دي دي قران باندې زما خبره وا چې قران ته الله نور ویلې هغه رڼا باندې دیا لس کالا په مکه مکرمه کې مهنت کېدا خلقو په پروان کوله دا اوسګار دی اوس کچغه د قران خلک اوسګار دي بلکاري نشته قران دی د سنت دی قران دی تلاوتونه دي سکار کسب نشو کوله خلک د لوګي نه مرشو دی له درسونو قران نه زده کوي چدا قران د سره نه خدای گواهه ک پګېډه مور شي چدا قران د سره نه خدای گواهه ک ستاته اطمینان او خوشحالي میلاو شي بیا سړی د خپل بدن نه خبر نه په تیار کې بیا د خپل بدن د اعضاء نه خبر نه چې اسنه کې دې شمار ما سره نږدې او زماغ په تراشي ځان دې بچ کې بچکول شي ځان په تیار کې پته او ته نشتا سوینې نه الله وی چې چا سره قران نه نو دا په تیارو کې دې مار بم چې چې دې لړم بم چې چې دې دارنګ قسمه قسم اذیتونه بدل رسیږي پته او تنشتا ول قران او ته معلوم نه دی چاته چې قران زده شو عمل په وکړو دا بدا سي صاف رڼا کې لکستان چار چا پیرا بل کو نه لګېدلې دي نو چې په بلم کې معمولی ماشم راځي اگر لره کې چې معمولی شیز تا ته میګه یا پر پر کې راځي نو امر په لاسور کې سندور کې قران نو مکه غم د هدایت او چې قران راغی هغه ټول منسوخ شو پما او پتا تورات لستلوس خندي بد دي نقصان دی اوس کو تورات دی ګناګاریږي حدیث کې راځي حضرت عمر زره تورات لستو نبی علیہ السلام چې ولید نه عاد غوسه شو د مخه تورات راوسته او مردا سکه دا ولې یره د الله کتاب لوستل خلري دا ځکه چې په خواني سوره کتابونه راغلي وو پای کې غلطو خلقو نقصان کړو دنه دنه ایک تحریفونه شو ځان په کې خبره منډلې بې ایمانو يهودو نورو هغه بچنه دي پاتې شوی کتابونه نو د دې وجه نه نبی علی السلام غوسو چې دې کې بد سامخه ته داسې خبره راشي چې هغه به يهودو د نکړي او ته په عمل وکي مو آیا نور کتابونه او قران لستل ان شاء الله تر قیامت پورې دا د خلکو د نقصان نه بچ دی او بچ به او چې کله په کدا سي غلطي سو کوي چاپونو والا فورا بیا او نن سبا خو ماشاءالله سوشل میډیا دا الک افلانی چاپ کې د فلانی مکتبه په قران کې دادا غلطي ما تعالی خبر کې نو چې یو کس خبر کې بل خبر شي نو چې یو میسج شي په ټولو دنیا کې چلی اوس خو ډیر آسان شو د دین مخکې مله خلک خبر کړي او خبره یې وتر قیامت پورې د امام بخاری استاد حماد بن ابي سلمہ لوی محدث دی حماد بن ابي سلمہ او هغه چې کله د یوې خځې سره واده وکړو نو هغه کونډه وه داګه سره پرکټه راغلو نو هغه پرکټي علم کړو علم یو کو ماهر شو خداغه په نفس قدم نو ابن ابي الاوجا دا غنو د خپل پلندر په کتاب کې سلور زرا یا سلويخ زرا غالبا سلويخ زرا احادیث ځان هغه دن کړی من مسکه دې دې کې پنځه دې دې کې شپږ دې دې کې درې سلویخ یا پنزو زر احادیث هغه دنه کړیو د ځان نه چکلا عالم د دنیا نه پته خو نه وچاته دنیا نه وفات شلال داغه مسوده چاپ نشو داغه په ژوند باندې داغه د مرګ نه پس شاګردان وی س کتابونه روانه چا وګړو چاپی کو خپل استاد هغه شاګردانی هغه مقتدیانی می وې کده مولانا صاحب د عالم سیدا کې چې تاسو نسخه چې شایع کو حلق په فائدې والی چې کتابونه میدان ته شو او هو دا خو نه نقصان شوه هغه شاګرداو ته د خپل استاد حالت معلومه شو دا د عقیده نه و بادشاہ ته خبر ورسېدا بادشاہ د زما ډېر مسلمان او ډېر نیک سره و وې دا بس کیږي واهتم بذلک المهدی مهدی بادشاہ ډېر عظیم شان دا خبره واغستا چې وګوره دې سره بوس کیږي د علاج با خو مرشه د دنیا نه ابن ابي الاوجا گرفتار کړهغه خلکو پاغه شوبه کوله وېدا دې پرکټه سره چل کړي بادشاہ گرفتار کوي نه وي تا وجینو وی خندل وی ما په ملک خدا سے کار میں تفریح دے کہ خیر چې ان شاء الله ټول مر پریشان او مصیبت کې به دا سے کار میں کړه د خپل پلار په د خپل پلندر په کتابونو کې او سوره و دورو دورو احادیث ما د نکړي دا په کتاب کې دا کم کوم باسه هما ته معلوم دي بادشاہ علما نو غوښتا چیرې دې هلاک بسنګ کیږي دا احادیث ګندا خرافه لکه اوس هم القرآن حدیث کې راغلي لکه حدیث کې خدای هغه حدیث دن کړی دي هغه حدیث هم خلق بیانې بادشاہ علما نو غوښتا خلق لا جواب شو چې دې لاس وړي مشکل دی دا غ زمانه لوی مورخ الله دې په سره رحمت الله علیه لوی مورخ خطیب بغدادي رحم الله دا د امام زاهبي اغلول علماء وېدا کتاب یې سپړوانشته بچاته وي دا بالکل وې سو ویلې دی وې دورا وې دقه به ان شاء الله زو باسم داغه کتابونو کماله به وخت پکاري دا سه علما دې دنیا لیدلې دي وې ډیره غلا کمیټه کې دا ستا د علماو ځکه دا خو لوی بدنامي و او چې سوره هغه ویلو هغه حدیث په ګنته یو یو شروع شو داغه د کتابونو هغه ګنده حدیث وکړ چې مسوده صحیح شو صفا شو بیا غشای کړه خدای چې شاګردان یې سلو شاګردانو ته خپل استاد حالت معلوم او مقتدیانو ته او عوام ته چې دا خو دې قبلي استادو کم چې دي کتابونو کې لیکلي کله کله خلک په یو کس باندې الزامونو کې دا چې وینا مړه دا خاصه خرافات دي مو ته خپل استاد معلوم دی مو ته خپل مشر معلوم دی چې هغه دا کارونه نه کوي په توحید باندې امام رازی چا سره چې توحید او ایمان پوره سچ نه توحید علم د قران سره نه الله ويا عمل له وته څنګه عمل له او چې دا جامع بي ساخلی ټوپۍ دا پټکې له روح المانی داغه جواب کوي وای صوبه کفنه داغه جامع باغ باندې په ژوندینی کفن پروت دی دا, دا کفن په ژوندینی په کې ګرځي مزه کوي دا کفن دی باغ پروت دی مپس خیره چاته چاغه معتبر خری کیو د دین نه واقف نه اب ژوندری مړ دي کفن پراته دي او هغه غریب زمیدار هغه عجز طالب عالم شیخ صوفی چې چا د الله د دین او د کتاب سره تعلق وي هغه سره هغه ژوند دی وروړه او زه دا غي بیان کوم د الله دی کتاب رڼا دا قرانا وا دا چې خپل قانون او خپل مشن اغل ور کوم دا غي نه بیان خلکو ته کوي او د تیرو نه روباسي دا رنګ د قران تعبیر په نور سره کوي یو زنه سورته اعراف یو سل معتبر نه کامیابیږي سو وخت بلار شي ارس ختم پوښي حال که بادشاہ دی که گدا دی اپ خپل دی خود قران والا عجز دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کامیابو نبی علیہ السلام صاحب او خلق ته ویلو زمان نن رست قران د ابن مسعود نزد کئ او ابن مسعود دور عجز او غریبو چې کپڑے ته ټوټه لګېدلې او په مزدوري به ګړې په سب سرولې په مزدوري به ګړې سرولې عجز او دور کمزور او ایمان طاقت او علم د قران په کې دورو چې دا غنه په چار چا پیر صحابه 24 غنټه ناستو نبی علیہ السلام او داسې आवाज غل الله ور کړو داسې علم الله ور کړو په مېرو کې پس خلک ګرځیدا ابن مسعود به کم ځای کې ګړې به سرولې او قران یو ځای کې بکیراس او قران به شروع کړ کله کله وو ته نبی علی السلام حدیث کې راځي اے ابن مسعود قران وایا وی حضرت څنګه ته قران وی ما پتا راغله دې وی په ما راغله خو چته وی نو مال دې رمضان راکې هغه ګډبا هغه زمیدار هغه عاجز هغه ملنګ داغه د خپل مسور مزه پوشه دا باجز نه چې راجز نه نه عجز وي د یو یو سړی په نس کې به یو سړی عالم وي ډیر پرېزګار وي طالب وي غریب وي او خو د خلکو په نظر کې به هیڅ نه هغه د الله په دربار کې لوی سړی ګوري ښا پیغمبر دا تما قران رو لګو د سر پارا چرو باسه خلق د تیارونا لتخر جناس من الظلمات الى النور دې کې علامه تفسیری باور دې ډېر معنی کړي په دې مقام باندې یو تیار دا د شرک چې خلق په تیارو د شرک او د کفر کې گرفتار دي یو د دې تیار نه خلق د قران په وجلو باسا اشتیاق قران په وجلو داغه تکلیف لرو کول والا بغیر د اسبابو بل سوق نشتا بغیر زمانہ ډاکټر ته بلار شي علاج بدیو کی نسخه بدر کی خو جوړو لې دین نشي جوړ شي یو قرض دی یو کسب راشه پیسې بدر کی خوستا حاجت نشي پوره کوله الہ سمانه ده تاغه پښتو زبان کې وېما ځکه الہ الہ موږ لا الہ لا الہ په الہ په معنا څه پوهه نه دي صرف دوه رکې نشته معبود برحق سوا د الله نه په دې اوس امي څه پوهه چې دا معبود وې ستا دا معنا زکه او دا معنا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ د سورته محمد بن لسم آیات باندې کړی دا باقاعده حوالم د لخم الہ معنا حاجت پورا کولو والا الہ معنا ورکولو والا د الہ معنا اغستلو والا د الہ معنا عزت ورکولو والا د الہ معنا د ذلت ورکولو والا زه بادشاہ کېږم الله وې داستا کار نه دی دا زما قانون دی زه دې کرسي نه کوزوما زه پاغه خېجم بادشاہ خدا کار کوي نو اوس معلوم دي خلک سب سکه سب سکه په دنیا کې خلک یو بادشاہ پس خلک لګیا دي د کوزومو زه په دغه ځای ودرېګم الله وې دا زما کار دی دې ذلیل کوم الله وې دا زما کار دی دا سورت آل عمران نو ویل شپږشتم نمبر آیات کې قل اللهم او دا هم کې دا میم په بل میم ول جوخ شوی دی لا هم وای څنګه چې دا میم د بل میم سره په جوخته دو باندې دا شونډي جوختي قل اللهم نو الله سره ځان داسې پیوس کا څنګه چې میم د بل میم سره جوړتيږي شونډه د بل شونډه سره جوړتيږي قل اللهم نو موږ د اولیاء او د درباونو سره ځان پیوس کو د پیرانو سره ځان پیوس کو د قبرونو سره ځان پیوس کو د تعویذګرو سره ځان پیوس کو تعویذ راکه چې بچم وای زه په پنځل زر روپۍ باندې ډریور ما نن دا غترې ډمپل چلی پون یو ته ویګار کم احسان زی اولیدم په یو ځای باندې او زی ګار خپل ګار کې کینل په خپل کوڅه کې کوس کړم مایدان وینا مولانا صاحب دا تاسو دوه موږ چې د دې خلکو قدر عزت نو کوم بسکو زما سه حیثیت او دور دیندارا او چې سوس مناسب نو هغه وکړه خدا ارزه بهر خدا د الله لاس کې دا وای الله دې بنده بیړې روانه کا الله بنده بیړې روانه هما او دوی الله ویاغه چل با سبب شوی چې بنده بیړې زما روان یو سړی غریب دکان کې راځي چې او چت کې اوچت کې د ګاړو مالک یو ګرځي او څوک سره بیا هته نشه رسیدي او باز بادشاہي کته کته کته کی دا چې چې بیا لپنګي بیا د کیسونو پیسې وسره نه چې یرا کړه دا یو نه موږ ماشومانو په علاقه کې د یو کس سره موټرو شین موټر یو اگر چا بیکاره کو نو خود چا سره موټر نو موږ به فلاره کاکا راغې موټر راغې لن هغه سره د خپل سیکل مالک نشي جوړې دی ما په خپل سره ګولې دا او هغه خلق می ولې دا چې لار به صفا کولې ناله به صفا کولې ا په دې به مزدوري خپل کمال حاصله او خپل مزدوري نن هغه د کلګونو مالکانو دلګونو مالکان دي دې ټول مالک څوک دی الله دا اوس موږ ته قران کې ملاوي خو چې قران خو موږ زکو کنه قران سره موږ مینه ساتو نفس بس قران راواله اوې دې خو کار نه کیږي دا خدا سي مثال ذکر کړم بیان نو کې چې چرګ د خسور کړي او مې خپې غما او هغه په شاپر کې چول مزه بوې کوي اګوت نه وړ خله ته کې نو مزه په نه حاصله نو دې بویو دې سفیده ملاویږي یره دې خسته بوی کې یره بوی کې ته اوسکا نه مړه ته ذایقه اوسکا سوره مزه کوي سوره خوند پدې کې دا د دې ذایقه نه د سکلې خدای ګواله چې د شپې خلکو له په ګولو خوب نه ورځي من کتاب د شپې ګورو مخه سره ودیو اوره دا داسې د مزي کتاب دی قسم په خدای صحابه وي کده دې په خون باندې بادشاہان خبر وي لزمون زونه به پتول سوري کړي وي شلول وي او خوشحالي او سکون به زمونږ درنه وکړي وي خپل لکه به یې خوي خو خدای چې زمونږ درنه بادشاہان د خوشحالي خبر نه دین کې داسې سکون دی داسې خوشاله بیا قران زسار په دې دوره کې درس کې طلباء او درس کوم ساز و بجې کېنم او مازیګر 15 ساړه 5 بجې د پاسینګ یو غنټه پدې کې وقفای سو دو غنټه کې ناشته شي ها تاسو کا لیکچرر صاحب نه یره دوه پیریډ سیوا شو بزیر دماغ بس ټول کار نه کوي سار دو و بجې سره او پنځو پورې درس کوي دا واته لس دولس غنټې شوې دا خپل کتاب دی دا د مزي کتاب دی کاش که خلکو دې نه फायदा حاصله کړي او د دې په تپوسم کې نو ما مقصد دا چې د قران نه تعبیر الله په نور سره کوي چرونه خلک او باز یو تیار پکې شرک وا د بے حیا نو صورت یاري دي نن زناګانې دي لواطتونه دي سودونه دي حرام خوري دي پر دې حقونه والي دا په دې کې دي زو کله دې کولاو کو او حدیث تشریح کوي ان شاء الله په فضل د الله سب سودونه کې سود کې قران دې صورت کې الله وي پنځه د سورته بقره اخر کې چې چا سود کو نو پنځه دفعه به الله لګولې نو الله سو جنگ کولې شو پیغمبر سره او چې معمولی ذره حدیث کې راځي چې کم یو انسان سود کوي نو هغه داسې ګناه کې مبتلا دی لکه د خپل مور سره شپږ دیر زله روزانه زنا کوي شپږ دیر زله روزانه په زنا مبتلا دی نو دا عمل سکول شي خپل مور سره او سودی کوي پیغمبر ویلی دی صحیح سند باندې حدیث ثابت دی دا رنګه حرام خوري چې معمولی ذره په ګډه کې پراتی رونو واوري معمولی ذره پردې حق استاد پارغه جایز نو په غلط طریقه تاغه حاصل کا نو پنځلوي خرج صاحب حدیث ته داغه انسان عبادت نه قبليږي دغه روانو مونږ نه قبليږي سلويختو کې چله رااله سلويختو کې حج راغې سلويختو کې روزه رااله سلويختو کې عمره رااله سلويختو کې بهتر بهتر اعمال لازم هغه ټول اوف تباش مونږ ور خپل عبادتونه خراب وروړه خدا اعلی چې مونږ قران ته کیرو سپور خورا اوچ خورا سړه خورا صاف سره خورا جواری سره خورا او بو سره ګټ کوا دا غي مزه خوند چې د حلال وي تکبانو چرګانو میانو تناسه غلط او په غلط طریقه دې حاصل کړي یا ساته به جهنم حدیث کې راځي نه به حدیث هم به بس نبی علیہ السلام پر خطه دا جبريل را سره او پر چې خطه دنم نو ما سکسان ولیدو چې ډیر زیات غټ پټو ګډو غټ غټ ماران پراتو او چې غب ودریدو نو بیا په پریوته ده ما جبريل نه تاسو کوم نه هم یا جبريل تا کوم خلق دی ودریدې نه چې ودریږي نو پریوزي غټ غټ ماران په پګړو کې پراته وي جبريل ما ته وی دا غ سود خوارې چې سود کوي الله دې موږ د سود نه وساتي سود لین دین چې چا بالکل پرې دی ما یو ځای کې د سود بیان وکړ یو سړی 25 لک روپۍ په سود باندې ګټه واغه بالکل ختم وې ما دا څه بیان نه اورېدل دا هم معمولی اس زمن کې خبردار سود باندې چې سوره قران او حدیث تلی د تیزی سره چې دا هغه هغه پروګرام ټول ختم کړي سود باندې ارس دا سود نه اولادم پیدا کیږي نو چې حرام دې نو عبادت کله قبلي ا د سود خور سره قرباني نه کیږي ټول فقها ذکر کوي دی ویل سودی سره مونږ نه کیږي نه مونږ سره کیږي هو مخکې راکنه بیا کوشش کوو سودی مما کې هو خوا کې چې ولال دی نو مونږ کیږي اور سره چې مشرک سره مونږ کیږي نو سودی سره خو د شرک عقیده خلقو د سن نه وکړه چې یو سړی دا کې دا چې د الله نه بغیر مخلوق د فائدې او د نقصان ذمہوار پیر فقیر ولی مړه داغه په شکرانه او قلمونه پیش کړي یا ساته داغه یو عبادت نوزم نه قبليږي وره صرف باور سم پچا کو په یو الله باندې کوه